او مونږ ویلو چې پاغي کې اخیرنی اخیرنی حصہ کې سلور بابونه دي نو دو بابونه پاغي کې ذکر شول لري آیات مبارکه نه دریم باب دې تر آیات 200 درې اتیایم پوری په دې حصہ کې او په دې باب کې تخویف دې یرا دا سودګرو خلکو لا دارنګ د ربا او د سود نه ممانعت ذکر کړي او پینځه قسم وعیدونه سودګرو لور کوي چې ګوره د خبرونو نه بدای لیونی را پورته کیږي لکه پچا باندې چې بیریان راغلی ګډوډ شوی او دا خاوندان د اور دی جهنم لبزی مال به الله مټاوي تباکای به او د دې لپاره اعلان جنگ دی د الله تر طرف نه او بیا رسو په آیات 200 او یایم کې بشارت ته مؤمنانو لا چې نیک اعمال کوي او رسو بیا آیات 200 او یایم کې ترغیب او ترهیب نه ځان دا غو غټو ګناهونو نه بچ کی چې غد انسان ملا ماته یو انسان تبا کوي نو باغې کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول نمبر شرک ذکر کړي دارنګ جادو ناجایز قتل د یتیم مال خړل میدان جهاد نتیخت کول او په مؤمنانو سړو او زنانو غافل باندې تهمت لګول دارنګ و اکل الربا سود خورل دا د هغه ګناهونو نه دي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام وي د انسان ملا ماتي او تبا کوي او حدیث سنن ابن داود ترمذی ابن ماجه نسائی و غیره کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لعنت ویل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سود په خورون کې باندې او دا سود چې څوک په چا باندې خوري په خپل خورون کې دی بلې په خپل خوخ باندې ورغی په بلې خوري او د دې په معاملې په منځ کې چې کوم گواهان مقرر دي سودی معاملې څوک لیکي او څه پکې گواهان دي او کم چې د دې لیکون کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې د سود خورون کې او په بل چا باندې د سود خورون کې دارنګ د دې په منځ کې کوم گواهان نه لیکون کې نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک جواب باندې لعنتيان خلق نه امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې حدیث ذکر کړی راغی په سند کې بعض مقال نه مرفوعا و ثابت نه ده موقوف روایت نه عبد الله ابن حنزله غسیل الملائکه ورلوی رضی الله عنه دې فرمایي چې درهم من ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيه یو روپۍ او یو درهم د سود چې څوک خوري او د لپته یې چې دا د سود روپۍ ده نو دا د شپږ دېر زناونو نه لویه ګناه ده او ګناه یې د هغې نه سیوا ده حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې د سار موضوع کو نو صحابه کرام له مخ کو تپوس به کولو چې دیګه خو چا خوب نه کتلې که صحابه کې بچا خوب کتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي تعبیر به ورلويستو نو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار موږ نه پس صحابه کرام لوي چې چا خوب نه ده کتلې صحابه او چاغه ګونه کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی لكني رأيت الليل رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة تاسو خوب نه کتل خو بیګا ما خوب کتل دي یو دوه کسان مال په خوب کې راغل او زید لاس نونی وم رواني کم په دې خوب کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهنميانو دوزخیانو نظاره کړي ډېر ګناهونو والے کتلی چې غي په جهنم کې اوږد حدیث نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د غدو کسانو زراوستم یو نهر لا چې د وینو نهر دی بهیږي او په دغه نهر کې یو کس پټ دی هغه چې کوشش کوي چې د دین روزي نو د نهر په غاړه ورلې یو کس ناس دی او د کانو ډیره ور سره پروت دی کان راخلی او د پرې خله باندې ولي پاغي نو دې چې کوشش کوي چې د دې سین نو د نیر نه روزي واپس ورغورځيږي بیا صحابه کرام رسول الله علیه الصلاۃ والسلام و اما الرجل الذي اتيت عليه يصبح في النهر ويلقم الحجاره فانه آكل الربا واحل الله البيع وحرم الربا او حالان کې حلال کړی دی الله خرصول او حرام کړی دی سود دا دومره به وقوف خلکو چې په خپل عقل باندې دین جوړولو الله سود حرام کړی بیع حلال کړی دا نو دې ظالمانو به چې بیع او سود خو یو شی دا اهل علم د سود دوه غټ اقسام ذکر کړی دي د فقه په کتابونو کې راځي یو لربا الفضل وی بل لربا النسیئه د سیوا والی وال سود او د نیټدار سود د سیوا والی د سود مثال دا دی لکه یو جام غنم د چاله ورکل او ورلوي دو جام به مال راکړي کیلو دی ورکل او 2 کیلو ته نه نه چې زما دا غره دی او استاد لک کمزوري دي نو دی لري بل فضل وای او ربن نسیه دی وای چې په منځ کې نیټي لکه عام طور باندې د سونی او د چاندۍ دا کاروبار چې کیږي چې په قرض باندې د سونه واغستا چاندي دی واغستا نو دا سود ده که سود له واپس شو دا سود حلال غني نو خلود بیا په خپل معنا باندې نه ځکه حرام شي له حلال ویل په دی باندې انسان د دین د دایره نه بار کیږي کافر ګرځي کافر به همیشه د پاره په اور د جهنم کې وي او کنه حلال ورلنه وي حرام غني نو بیا لوی مجرم دی د خلود نه مراد بیا مکه طویل دی فهم فيها خالدون وبدأ دير زمان فجهنم كي او د سود باره کې وایي چې دا الله تبا کوي د سود مال روکيږي نو دې نزان بچ کوي او الله رب العالمین ویلي چې مال د سود میټاويږي ختميږي مظاهرا کوم ډېر مغرور راغي مال او انجام د ختمېدو دی سکون خیر او برکت پکې نشتا ورنه د اخرت سزا خو یقیني ده او عمل تراغ پور صالح او نیک نګرځي چې پاغه کې دوه اساسي او بنیادی شرطونه ني اخلاص او متابعت عمل خالص د الله د فاره دی او په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو دا د عمل د قبلې دوه د فاره بنیادی شرطونه ني عمل بني کله ګرځي چې اخلاص او متابعت وي قبلي کې بالا چې دا دوه شرطونه پکې وي